او لوی اجر او لوی اجر د دې آیت نه خپل پته ولګیدا چې دا څومره نیک کارونه دي په دې ټولو کې خزو سره دواړه برابر دي د الله په نسبت دي د دې په اعمالو کې او د اعمالو په اجر کې هیڅ کمې ناراضي به او با بعضی خبرې کړې تاسو چې بای کا پخکار دي چې ښکاری چې سړی ډیر اجر واغستو خو الله زمانه تاغه اجر په خپل کور کې ور کوي سړی جهاد له لاړ شي او د الله په لار کې جنګیږي ډیر لوی اجر اخلي او دا ښځه په کور کې د هغه د مال حفاظت هم کوي او د خپل نفس او د خپل عصمت حفاظت هم کوي د هغه په غیاب کې همداغه مجاهد په سبیل الله اجر دې ته په کور کې الله ورکوي ځکه دا د هغه مددګار ده دا څومره دینی کارونو والا خلک چې دیو ټول ورځ او شپه د خپل کور نه بهر ګرځي که زنانه شاب ته د ده نه رکوالي ونه کړي د کور او د ده د بچو، یقینا دی به بهر کارونه ونه کړای شي، نو په دې کې هم زنانه د هغه سره حصه داره ده. لمونځ په جومات کې نارینه کوي نو پنځویشت چنده یا ویشت چنده اجر اخلي، الله زنانه ته دا ټول اجر په خپل کور کې په لمونځ باندې هم ورکوي، یعنې په اجر کې په هېڅ څه کمی نه راځي. وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم د دې ځای نه خواته د حضرت زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها د نکاح خبره او د متبنا چې کومه مسله ولې تفصیل په سوره نور کې مونږ بیان کړو حضرت زید د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا را روانو الله دا ارس ټول ختم کړل دا رسم ختم کو چې د متبنا هیڅ حیثیت نشته دی بچي د هغه چاله چې چا نه پیدا شوی دی پلارم یوی دو پلاران نشي کېدی او مین دیم دو نشي کېدی یو مور به او بیا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل پډیر اسرار باندې حضرت زید تور کړی و هغه ځکه چې حضرت زید آزاد کرده غلامو حضرت زینب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ترور لور ده امیمه بنت عبد المطلب د رسول الله د پلار خور ده د هغې لور ده او دا په کور کې پاتې شوې ده ما هغه وخت کې مدلې تشریح کړې وه تاسو بیا یو ځل واورئ چې حضرت زینب بنت جهش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو کور کې لویه شوې ده او یو ځل نه بار بار لیدلی دا او داغي هیڅ حالت سیرت او کردار او داغي صورت دا دوړ دغه نه پټ نه پاتې شوی او کدا خپل اراده دا وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سره په نکاح کولو کې څه مشکل هم نه و دا وی په وینا باندې او په اصرار باندې د حضرت زید سره چاغه آزاد کرده غلام دی دا نو تیار ذهنن د دې رورم نو تیار خو د رسول الله په حکم باندې نکاح شوی الله تبارک وتعالی دا طریقه چې ختمول وغوښتل نو د خپل پیغمبر په ذریعه باندې د حضرت زید او د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نباه نشوه هم په دې وجه چې په خاندانونو کې ډېر لوی فرق وو حضرت زید طلاق ورکول وغوښتل الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته وحي وکړل چې زید به طلاق ورکړي زینب له او تب سره نکاح کې چې دا رسم ممستا په ذریعہ ختم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خبر ډېر پریشان پو چې دا خو به دا خلک یو لوی طوفان بدتمیزی را خور کی یو لوی مسله به پیدا شي نو دې ځکه حضرت زید ته د بار بار وایي په ځړه کې خبره پټه ساتلې ده وحی خوراغل د پته لګې د څه بکیږي حضرت زید وایي مکوا مکوا طلاق مور کوا ځان سره اوساته دا د سره لپاره چې زید طلاق ورنکي نو خبره په خپل په خپل ځای پاتې بشي دلته الله فرمایي یو خو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او د دې مور او د دې ورور چې دا خبره خوخه نه و چې د حضرت زید سره د زمونږ د لور نکاح وشي زمونږ د خور الله تبارک وتعالى حکم وکړو کله چې د الله پیغمبر یو حکم وکړي بیا د یو مؤمن سړی او د مؤمن خځې هیڅ اختیار نه پاتې کیږي چې هغه په خپل اختیارات استعمال کړي فرمایي او نه دی مناسب یو مؤمن سړی له او نه مؤمن خځې لره اذا قضى الله ورسوله کله چې الله حکم وکړي او د الله رسول حکم وکړي امرا په یو د یو معاملې ان یکون لهم الخيره من امرهم چې بیا هغوی د پاره سه اختیاري د دیو د معاملې نه یعنی په خپل دغه معاملې کې د دیو خپل اختیار به وچلیږي نه بس د الله او د رسول حکم چې راغی نو دغه حکم دی دا به منی نو سبب د نزول خدغه متعین دی خدل تداغي سبب ذکر نه دی شوی نو د آیت حکم عام دی په هره معامله کې چې د الله او د رسول حکم راغی نو بس نورې خبرې ختمې شوې بیا ومن يعص الله ورسوله او هغه څوک چې نافرمانی وکړي د الله او د رسول فقط ضل ضلالا مبینا نو یقینا دی گمراه شو په ښکاره گمراهۍ سره دا اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د زړه خبره الله ښکارا کوي تاسو دغه کړي او بیا دې ځای کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو روایت هم دی فرمایي الله واستقول للذي یاد که هغه وخت چې تا ویل هغه کس ته د حضرت زید ته انعم الله علیه چې الله په هغه باندې انعام کړو چې د اسلام توفیق ور کړو وانعمت علیه او تام په احسان کړو چې ستا غلامونو ته آزاد کړو تا ورته سوي امسک علیک زوجک دا خپل خزه ځان سره اوساته ځان سره اوساته واتق الله او دا الله نه ویریږه یعنی دا الله د نافرمانی نه ځان بچ ک مطلق وا مجودا کوي بیا الله فرمای وتخفی فی نفسک دا ګور دا الله د هیڅ پروا نه ساتي خپل پیغمبر تم خبره ښکارخ کار وکړه وتخفی فی نفسک او تا پټوله په خپل نفس کې په خپل زړه کې یو دسه خبره ما هغه خبره الله مبدیه چې الله غخکار کوونکی وو خبره ښکار کوله دا پټ دا ما موصوله ده دلته دا پټول په خپل زړه کې ما هغه خبره الله مبدیه چې الله ښکار کوله هغه وتخشى الناس او تیری دي د خلکو نه د پروپاګاندا نه والله احق ان تخشا او الله ډیر حقدار دی دې چې هغه نه ته ویریږي دې ځکه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما اوحى اليه لكتم هذه الايه کچرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وحی نه خبره پټولې نو دا خبره به پټه ساتل دا به پټه کړې و ځکه دا د رسول الله د زړه یو راز او کړې الله تبارک وتعالى خدایم هم دقه سي دین معلومیږي یو حرف یو زیر زبر پدې کې معمولی غونې اخوا دې کوم رسول الله نه لیکړي امین دې پدې وحی باندې پورا پورا را رسولې ده فلما قضا زید منها وترا کله هر کله چې زید پورا کو داغې نه خپل خواهش حاجت د نکاح او د دې حاجت د نکاح نه مراد هم بستری کول دي نو داغه نفس زوجنا کها مونږ تاته په نکاح درکړله لکي لا يکون علی المؤمنین حرج دې لپاره چې پاتې نشي په مؤمنانو باندې هیڅ حرج څه ګناه فی ازواج ادعیائهم پر بیبیانو د خپل متبناګانو دا مو بولا بیٹا ادعیا دي ته وي اذا قضوا منهن وطرا کله چې هغوی پوره کړي د هغوی نه حاجت د نکاح، دلته سوال راځي چې بس نکاح ورسره کړی نو د دې قضوا منهن وترا فلما قضا زید منها وترا دې د هم بسترې خبرې ته څه حاجت دی پکې دا ځکه چې روسته که بیا خلک وایي چې د حضرت زید د خزي سره نکاح زکه شوی او چاغه سره نکاح صرف کړو خو نور ملاو شوی ور سره نو څوک دا و نه وی نو دلته دا غي مزاحت وکړو چې هغه دا غو متبنا خزه چې مې وسره نکاح شوه دی بیا وسره د نکاح غ تقاضم پوره شوه ده دا غي نه پسم چې هغه طلاق ورکړل نو بل وسره نکاح کول شي دا چا چې د متبنا دی ځکه دا متبنا زوی نه دی او د خزن ګور نه ده وکانه امر الله مفعولا او دی حکم د الله کیدونکی نافذ ما کان علی النبی نشته دی په پیغمبر باندې من حرج هیڅ د حرج څه رکاوټ فيما فرض الله له فهغه څه چې مقرر کړی دی الله یعنی حلال کړی دی الله د د لپاره سنت الله دا چون کې حضرت زینب پنځمه بیبي ده یا ډېری بیبيانې دا الله حلال کړی دا غد لپاره سنت الله طریقه د الله ده، فی الذین، هغه کسانو په باره کې، خلو، چې تېر شوي دي، من قبل، د دې نه مخکې، وکان امر الله مقدرا مقدورا، او دی حکم د الله قطعي، قطعي شده فیصله، د الله حکم، هم حکم دی بیا منل به یې، الذین، هغه کسان. یعنی په انبیاء او هغه کسانو کې یبلغون رسالات الله چې هغوی رسي پیغامات د الله او یخشونه او داغه نه یریږي ولا یخشون احدا الا الله او نه یریږي مگر د هیڅ چا نه مگر صرف د الله نه وکفا بالله حسیبا او کافی د الله حساب کوونکې بیا فرمان د رب العالمین فرمان د دې په باره کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم نه دی محمد پلار د یو ستاسو د سړو نه د د هیڅ چا پلار نه دی مراد دا زید ابن حارثه چې تاسو چې دا متبنا دی زوی دی محمد صلی الله علیه وسلم د د پلار دی نو محمد د هیڅ چا پلار نه دی ان د زید ابن حارثه پلار نه دی ولکن رسول الله لیکن رسول د الله دی او په حیثیت رسول الله مقام دی د پلار نم اوچت مقام دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی مقدم دی په مؤمنانو د خپل ځانونو نه هم خو د رسول الله په حیثیت د متبنا نشته دا قاعده ختم شوه وکانه وخاتم النبیین او خاتم د ټولو پیغمبرانو دی خاتم الانبیاء دی ځکه د دنه پس به بل پیغمبر ناراضي د دنه پس به بل کتاب ناراضي سلسله د نبوت په د باندې ختم شوې ده او دا ځکه ختم شوې ده چې د پیغمبر ضرورت به زکو چې د پیغمبر دین به خلکو پرې خو دو هیر بشو په کتاب کې به تحریف شو طریقې به ټوله بدل شوې د دې پیغمبر چې باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی کتاب تر اوسه پورې هو به هو هم په هغه شکل کې موجود دی په کوم شکل کې چې الله را لېږلی دی هیڅ یو ذره بر د زیر زبر اونچ نیچ نه دی شوی او د دې پیغمبر سنت داسې محفوظ دي چې تر نن پورې چې مونږ ته را رسونکو خلکو دراویانو کوم سلسلې دي دا یو یو یو یو نوم محفوظ دی او د ټول تاریخ معلوم دی او دام پته ده چې دا روایت چې چاره رسولې ده نو ددنه چرته خبره خو نه وایي رشوي پلاني وخت کې نو دلته دا خبره مشکوک ده بیا کې دې شي بیا چې خبره یې رشوي د دماغ صحیح کار کو کنه کو د دی راوي تر اوسه پورې چې کوم راویان دي په کومه ذریعہ باندې احادیث مونږ تر رسیدلې دي نو صحیح احادیث بلکل داسې ټنګېدلي، صفا سوتره احادیث هم اوس هغه شان موجود دي څنګه چې د الله پېغمبر فرمایلي دي، نو عقل هم دا تقاضا کوي چې بل پېغمبر ته حاجت نشته دی، نه بل کتاب ته حاجت شته دی، دا چې ختم شي بیا به ضرورت محسوسېږي، دا په خپل اصلي شکل کې دا دین موجود دی، نو د بل پېغمبر د راتلو. بکرة و اسویلا سهار او ماښام هو الذي دا الله هغه ذات دی یصلی علیکم چې رحمتونه را لېږي په تاسو باندې و ملائکته او داغه پرشتیم تاسو د پاره دعاګانې کوي د صلات نسبت چې الله ته وشي مراد نه رحمت دی چې پرشتو ته نسبت وشي نو مراد نه دعا دراوي ليخرجکم دې لپاره چې راو باسي تاسو من الظلمات الى النور د تیرو نرنا ته وکان بالمؤمنین رحیما او د الله په مؤمنانو باندې ډیر مهربان تحیتهم پیش پیشی د دیو یعنی استقبال د دیو یوم یلقونه په کوم ورځ باندې چې دیو د یو بل سره یو ځای کیږي ملاقات کیږي سلام سلام به او اعد لهم اجرا کریما یا ایها النبی اے پیغمبر ان ارسلناک شاهدا یقینا مونږ ته لګلې شاهد یعنی په خپل امت باندې گواه و مبشرا او زیره ورکونکې دیو ته د جنت ان مؤمنانو ته و نذیرا او يرونکې هغه خلکو لپاره چې کوم نافرمان دي د جهنم نه و داعیا او دعوت ورکونکې ال الله الله طرف ته باذنه داغه په حکم و سراج منیرا او ته یو چراغ روخانه یو چراغ روخانه یعنی ستا په وجبانه دا ټوله دنیا د دین پر اړه باندې روخانه شوې ده وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته بأن لهم من الله فضلا كبيرا چې یقینا د دیو د پاره د الله د طرف نه فضل لوی ولا تطع الكافرين او تابعداري مکو د کافرانو والمنافقين او د منافقانو ودع اذاهم او پرې د دیو تکلیفونه یعنی په دې تکلیفونو باندې صبر وکاو او توکل علی الله او ډاډه اوسېګه په الله باندې وکفا بالله وکیلا یا ایها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات تاسو کله نکاح وکړه د مؤمنانو خزو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو هغه له طلاق ورکړي من قبل ان تمسوهن د دې نه مخکې چې تاسو هغه مسکړي یعنی هم بستری وسره کړي فما لكم عليهن من عده تعتدونها نو نشته په تاسو باندې هغه د پاره سعیدت تعتدونها چې تاسو هغه شماره یې ناغیره پوره کولو مطالبه دا غینه کوي ځکه د عدت چې کوم مقصد دی هغه خو استبراء الرحم دی چې د دې زنانه رحم پاک شي نو د دې رحم د سره د دې سړي په نطفه باندې آلوده شوی د سره نه دی نو د عدت اړو حاجت نشته دی وسرحوهن سراحا جميلا او تاسو رخصت کې جو په خطر کې رخصتول بغیر د ضرر او تکلیف نه یا ایها النبی ای پیغمبره ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن مونږه جائز کړي دي حلال کړي دي ستا د پاره ستا غ بیبیانې چې تا غوي ته مهرونه ور کړي دي نو هر سوچ دي و ما ملکت یمینک او اغس چې ستا لاسونه خی لاستا مالک شوه دي داغه مما داغه سن افا الله علیک چې واپس کړي دي الله په تابند کافرانو نه دام تا د پاره جائز دي او نور پرشتہ دارانو کې دا و بنات عمک او استاد ترلونه ان د قریشو چې څومره زنانه دي و بنات عماتک او ستا د تروریانو لوڼه و بنات خالک او د ماماګانو لوڼه و بنات خالاتک او د تروریانو چې د مور خویندې د هغې لوڼه اللاتی هغه زنانا شرط پکې دا دی هاجر نمعک چې تاسو سره هجرت کړی دی مدینه ته و امرأه مؤمنه او د دین علاوه نورم هر مؤمنه زنانه چې ان وهبت نفسها للنبي کاغي خپل ځان حواله کو هبه کو خپل ځان پیغمبر ته یعنی مہر مہر نه غوښت ان اراد النبی کچرته پیغمبر غواړي ان یستنکحها چې په نکاح واخلې نو اجازه دی ورته خالصتا لك من دون المؤمنین دا صرف او صرف ستاده پاره دا کولاو اجازه دی سوا د مؤمنانو نه قد علمنا یقینا مونږ ته پته ده ما فرضنا علیهم مونږ چې سپاغوی باندې فرض کړی دي واجب کړی نه پیازواجهم په بیبیانو دا وی کې د بیبیانو په باره کې یعنی په هغه باندې مونږ صرف هغه ته سلور خزي جایز کړی دي ستا د پاره جواز د زیاتو دی خو د دې جواز وجوهات سدي وجوه او حکمتونه د تعدد د زوجات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سلور حکمتونه دي غټ غټ ښکار ښکار نورم ډېر حکمتونه به خدا سلور بالکل واضح دي ام دی باندې د زړه مطمئن شي وړمبنې حکمت حکمت تعلیمی د حکمت تعلیمی نه مراد دا دی چې هغه معلمات تیار شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرایویټ ژوند د نجی زندګۍ هغه اړه چې هغه د ازواجو نه بغیر بل څوک نشي معلوموله هغه امت ته پوره پوره بیان کړی شو او رسول شي دا بل څوک نه شي کولای، نه یې بله زنانه کولای شي، تر څو چې د رسول الله په حرم کې کومه زنانه نه وي راغلې او دا یوه زنانه او دوه او درېیم نه شي کولای، یوه یو کار وکړي، بله بل، بله بل او پوره دین، د دین نیمه حصه چې د رسول الله د نجي زندګۍ سره د هغې تعلق و، دا ټول ازواج مطهراتو موږ ته رارسولی دی، کنې بله هېڅ ذریعه نه وه. دویم ویل کېږي حکمت تشریعي او د حکمت تشریعي چې شریعت پوره محفوظ وساتل شي هغه دا چې بعضي رسوم رسمونه د جاهلیت د دې په ذریعه ختم کړي شي نو بعضي ازواج د دې لپاره چې د جاهلیت رسمونه په ختم کړي شي لکه نکاح د حضرت زینب بنت جحش چې د متبنا رسم په دې ذریعہ باندې ختم کړي شو او مؤمنانو ته هیڅ مشکل پاتې نشو بس رسول الله خپل نکاح کړی لیکن او دریم خبره حکمتي اجتماعي اجتماعي حکمت مطلب دا دی چې د قبایل سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرګنې په وجه رابطي جوړ شي او دا وی زړونه اسلام طرف ته او پیغمبر طرف ته مایل شي دا ټول سبندرمي به پیدا شي او دعوت بخور شي او بل د دې ځای کې د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نکاح وکړو دا حبشو ته مهاجره شوې و د دې خاون چلته وفات شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح کړو دا د ابو سفیان لور و نو ابو سفیان خو په هغه وخت کې سخت دشمن دی خو چې څنګه ورته دا خبر را ورسید ځکه لور چې کونډه شي خو لویه مسله پیدا شي خو چې ابو سفیان ته دا خبر را ورسید چې زما د لور سره خو رسول الله نکاح کړې ده نو فورا یو خبره د خلې نه وته وی هو الفحل لا یجدع انفه وی دا دې ځوان دی چې د د پوزه سوق نشي پرې کولای د د مقابله نشي کېدای دا څه فورا هغه نرمي هغه دشمنی کم شو نرمي پیدا شو دا د حکمت اجتماعي او سلورم حکمت حکمت سیاسی سیاسی حکمت او غدا چې دا څومره قبایل چې یو څومره خلک دی په دې کې د بعضی خاندانونو سره چې رشته وشي نو دا خلک به د اسلام حمایت کنه کوي نو مخالفت خو به کم از کم پریدي د دې وجوهات په بنیاد باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله د دې تعدد د زیاتو بیان نکول اختیار ورکړو فرمایلی کای لا یکون علیک حرج دې لپاره چې نوی پتا باندې ستنګي وکان الله غفور الرحیم او دې الله بخون کې او مهربان بیا تا ته اختیار دې خپل پیغمبر ته الله فرمایي دا د دې خزو حقونه او په دې مینس کې عدل د دې پتا څخه پابندی نشته لستا خو خره اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عدل کړی دی پوره کوشش کړي پوره ترتیب باندې انصاف کړي عدل او دعا به کوله اے الله زما تقسیم دا دی چې زه د دې اختیار لرم په هغه منی سپای خبر چای کې زما اختیار نشته او ته دا غي اختیار لري خو د دې باوجود د الله تر طرف سپای باندې نه و ځکه دا غزان له مستقل جواب بو بیا د دې مسلې حل کول او مشکلات او حقونه او سوس د دې ټول نه دا ځکه چې د بیبيانو د تعدد مقصد دغه نه وو مقصد بل دی نو هغه مقصد چې حاصلېږي د دې خبرې سهمیت په دې کې نو نو فرمایي خپل پیغمبر ته ترجی من تشاء ته رستکه کومه بیبي چې د خوخه یې نه جدا کوي منهن ردیو نو تووی الیک من تشاء او را یو ځکه خپل ځان ته چې کومه د خوخه یې ومن بتغیت او چې کومه ته طلب کوي ممن دا اغینا عزل ته چې تا جدا کړي و فلا جناح علیک نو څه ګناه در باندې نشته ذالک دا اختیار چې تاسو درکړی شوی دی او دا دیو سره چې دا کم خبر الله بیان کړه ادنا دا ډیره نږدې ده ان تقر اعینهن چې د دیو سترګې به یخ شي ولا يحزن او دیو به غم جن کیږي نه چې کله هغه ته پته ولګره چې حکم د الله له طرف نه لري خدای الله تابعداري دي ويرزينا او دیو برازي بما اتيتهن هغه سجد ته ورته څه ورکړي، په هغې به خوشحاله يي، کلهن، دا ټولې، والله يعلم ما فی قلوبکم، او الله پوهېږي په هغه څه باندې چې څه ستاسو په زړونو کې دي، وکان الله علیما حکیما، لا یحل لک النساء من بعد، دیو ته اختیار ورکړی شو، دې بي بیانو ته چې کوم موجودې وې، او دیو الله او د الله رسول خوښ کو، نو پیغمبر ته الله فرمایي، ستا دپاره حلالې نه دي نورې ښځې من بعد د دې نه پس. ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دا چې ته بدل کې د دیو په ځای باندې نورې ښځې د دې اجازت نشته دی ولو اعجبک حسنهن اگر که خوشاله کې تا د هغوی حسن الا ما ملکت یمینک مګر هغه چې مالک شي ستا لاس ښی لاس یعنې وینځې راشي داغي اجازت دی وکانه الله علی کل شیء رقیب او دی الله فارس باندې نگهبان یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تدخلوا بیوت النبی دا خلک برالل د پیغمبر په کور کې وکیناست او ډوډه به واله تکیه ته بالغت او بیا په پاسیدنه خبرې به کولې د حضرت زینب بنت جحش سره چې کله نکاح شو د ولیمې د پر راغل خلک نو ولیمه وخوړې شو خو بیا نه پاسی خلک او پیغمبر ته دې تکلیف دی خو پیغمبر خدا ویل چې تاسو لاړ شئ یو ځل پاسې د چکرې ولګو ازواج مطهرات په حجرو باندې بیا واپس تشریف راوړ نو خلک بیا ناستو نو پیغمبر خو حیا کوله د خلکو نه خو الله خو د هیچا نه حیا نه کوي نو الله برای راس مداخلت کو وحی راولېګل اے مؤمنانو من نه وځي د پیغمبر کور کورته کورونو ته الا ان یؤذن لكم الى طعام مگر دا چې تاسو ته اجازه تو کې نه دعوت درکې د ډوډۍ لپاره غیر ناظرین اناه چې نه تاسو انتظار کوونکی د پخلی انه د پخلی چې داس نه چې لا شی باندې شوی نه د خوراک او تاسو ته بیا ډډه وهلې ده نو پاغه وخت کې راځي چې ډوړې تیار شوي داس نه چې دعوت د غرمې د ډوړې د تاو تر سحر نه ډډه وهلې ده چې کله وخت راشي په وخت باندې راځي ولكن اذا دعيتم لكن کله چې تاسو راو بلل شي فدخلوا نو بیا نه نوځي کوړه پیدا تعینتم چې کله ډوړې وخوري نو بیا دلته ګپونه مه لګوی ازم پښتانه او ته پیتاو وای کنه پیتاو ته نه جمی کې بار غرمو ته سړی بالغ کیدی او قالین خور کې ډډه وای د دې خبرې بیا نه خلاصيږي نو دا پیتاو به نه جوړوي فانتشرو چې کله ډوړی وګړي بیا خواره شي ولا مستانسین لحدیث نه تاسو خپل زړونه لګون کې د یو خبرې لپاره یعنی د خبرو خوندونه غستون کې نه چې بس لګیا خبرې کوي ان ذلکم کان یؤذی النبی یقینا دا خو تکلیف ورکوي پیغمبر ته فیستحیی منکم نو ستاسو نه حیا کوي والله لا یستحیی من الحق او الله د حق نه هیڅ حیا نه کوي و اذا سالتموهن متاعا او کله چې تاسو غواړئ د دیونه څه سامان فاسالوهن من وراء حجاب نو تاسو د پردې نه شاته غواړئ دي د دینه پتلی خلک وي د مخ پرده نشته ما بل ورځ هم خبره کړې وه، زنانه وایي، د مخ پرده نشته، موږ پرده نه کوو. د پیغمبر بیبیانو ته الله فرمایي چې امهات المؤمنین دي، د پردې نه شاته به ترې غواړئ، نو ولې زنانه خو څه بربنډې نه ناستې په کور کې چې د مخ نه علاوه بل ځای به څوک وویني، جامې اغوستې دي، لوپټه په سر ده، خو نه، نه به راوځئ، د پردې نه شاته به خبره کوئ، پته لګي مخ پرده ده. د دې تشریح مو په سوره نور کې کړې و زما په خیال نورې تشریح ته حاجت هم نشته دی فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم دا ډیر د پاکۍ ذریعہ د ستاسو د زړونو لپاره او قلوبهن او د هغوی د زړونو لپاره وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله او تاسو د پاره هیڅ حق نشته چې تاسو تکلیف ورکړئ رسول الله ته ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده او نه دا جایز دي چې تاسو نکاح وکړئ دغه د بیبيانو سره رسته دغه د وفات نه ابدا هرگز چرتم نشی کېده دا تاسو مین دي په احترام کې ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا د الله په نسبت لوی ګناه ده ان تبدو شيئا او تخفوه کتا سو ښکارا کوي څه شي یې پټوي په ان الله کان بكل شيء عليما نو یقینا الله په هر شي باندې علم والده لم د پاره مسله ډیره پریشان کون و هم په دې ځکه الله تبارک وتعالى وحی راو لګله دا آیتونه هم د ازواج مطهرات په باره کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل هر څومره برداشت کړی دی او الله تبارک وتعالى خو حق بیانول نه پریدي صحیح صحیح خبره او ازواج مطهراتو ته چیلنج ورکړی شو اختیار تخیر چې په فقه کې دې ته ویل کېږي اختیار ورکړی شو او دا اختیار یوازې نو ډېر لوی تنبیه و دا آیت نازل شو یا ایها النبی اے پیغمبره قل لازواجک اوایا خپل بیبیانو ته دا څومره چې دی په دې مقابله چې تاسو ته څه سامان متعه د طلاقو درکړم، واسرحکن سراحا جمیلا او تاسو په ښه طریقه باندې رخصت کړم. وان کنتن تردن الله ورسوله او که تاسو الله او د هغه رسول غواړئ، والدار الاخرة او د آخرت د کور کامیابي غواړئ، فإن الله نو یقینا الله پاک اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما تیار کړی دی د محسناتو نه چې په تاسو کې څوک دي نیکانو نه د پاره منکن نستاسو نه اجرا عظیما لوی اجر په دې دا آیتونه چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها راوغوښته هغه چې کله راغله نو وی چې تاسو یو خبره کوم خو جواب مرا کوا تر دې چې د خپل مور او پلار سره مشوره وکړي دینه معلومیږي د رسول الله دا خو خدانه چې بیا دې جدا شي او بیا دې دا خو هغه چې بس ته دنیا په کار ده او دا کې دیم نشولې توقع نه و ورته فرمایي د خپل مور او پلار نه چې سره چې مشوره وکړي نو بیا جواب راکړه په خپله به جواب نه راکړي هغې وی چې یا رسول الله څه خبره ده دا آیتونه ورته واورول حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي اے دا الله پیغمبره زبستا په باره کې د خپل مور او پلار سره مشوره کوم نا اس مشورې ته حاجت نشته انی اريد الله ورسوله یا انی احب الله ورسوله زه خو الله او د الله رسول غره کوم د دې نه معلوم بيګي دا وختي تور بس یو خبره یو خواهش را پیدا شو د خرچې د زیاتولو یو مطالبه کړې ده خو دوی ته دا پته نه وه چې الله تبارک وتعالی به د خپل پیغمبر په دې اذیت او تکلیف باندې خپل نوم د وجې نه همدغه شان بیا نورې بیاوې نه وکړو چې یوه یوه او ټول دا جواب دغه جواب چې مونږ الله او د هغه رسول غواړو د الله او د هغه رسول غواړو او دا خبره مو په دې ځای باندې ختمه شوه په الله تبارک وتعالی ازواج مطهرات ته بیا سخت تنبیه ورکړی ده چې د دې نه پس چې دوی د الله او د الله رسول غوړه کو نو یقینا بهترینه فیصله و چې دوی کړې و او د الله خو هم دغه و خدای نفس د ازواج مطهرات منصب ډیر اوچت منصب دی مقام ډیر اوچت مقام دی او دا د رسول الله کور دی او دا عام کور نه دی د یو عام مؤمن کور نه دی دا الله د پیغمبر کور دی چې د ټوله دنیا د پاره تر قیامت پورې نمونه ده دا نمونه الله بالکل صفا ستر او ساتله فرمای ازواج متطهرات مخاطب کړل یا نساء النبی دا چې دیو پیغمبر خوخ خوخ کو نو بیا ورته وای اے د پیغمبر خزو د پیغمبر بی بیانو مې یات من کنا هغه څوک چې راتلو کې ستاسو نه به فاحشه مبینه ففاحشه مبینه خکاره فاحشه سره دې ځای کې تاسو خیال کو چې د فاحشه لفظ د فحش مونږ مخکې نه ذکر کړی دی چې دا د قبیح کارونو کې د ټولو نه لوی قبیح کار چې راش ناغې ته مونږ د فحش لفظ استعمال کړی قران کریم کې په دې ځای کې تاسو د دې ترجمه ته او د دې تفسیر ته لږ ولې وکړي چې فاحشه نه مراد دلته څه دی دا د فاحشه لفظ کله چې معرفه راشي پراپر ناون دا اوس فاحشه ده الفاحشه عربي کې چې ال راشي نو معرفه ګرځي ان پراپر ناون جوړيږي نو دا چې کله معرفه راشي نو د دې نه مراد زنا یا عمل د قوم لوط مرادي چې کله معرفه ذکر شي او کله چې دا نکره راشي یعنی کامن ناون راشي خود دې لپاره صفت نه ذکر شوی بس صرف فاحشه راشي د دې نه مراد هغه ټول معاصی او نافرمانی دي ګناهونه او دا چې کله موصوف واقع شي یعنی دلته کې دا موصوف د فاحشه او مبینه ور سره صفت راغلي دي دا موصوف او صفت دواړه چې کله راشي نو بیا د دې نه مراد حقونه د خاون او د خاون په حقوقو کې کمه کول دا مرادي فساد د عشرت ان فساد د معاشرت د خاون د خاون سره په ژوند کې دا سرکشي کول څه خبرې کول هغه تنګول دا مرادي دي ځکه فاحشه نکره راغلی ده او موصوف راغلی ده ور سره صفت راغلی ده د دین مراد د خاون په حقوقو کې کمه کول د خاون په حقوقو کې کمه کول بفاحشه مبینه هغه چا په تاسو کې چې راتلو کړل د خاون په حقوقو کې په کمی یا دغه خلاف سرکشي یا دغه خلاف صداسي خبره چې کم د خاون او د خزي تعلق دی په کې نقصان او کمی کول یضاعف لها العذاب نو دو چند بکړې شي زیات بکړې شي داغه د پر عذاب ضعفین سو سو چند دلته دو چند یعنی دو چند به زیات شي یعنی عذاب به زیاتیږي دا غوی د پاره سو سو چند به زیاتیږي ځکه دا خاون عام خاون نه دی دا خاون هم دی خو بل طرف ته رسول الله دی دا الله پیغمبر دی وکان ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې ډیر آسان ومن یقنط منکن او هغه څوک چې تابعدار شي تاسو نه لله ورسوله دا الله او دا غد رسول د پاره یعنی دا الله تابعداري وکي او دا رسول تابعداري وکي او ښکارا خبره ده چې دا رسول تابعداري وکړل نو دا گویا د الله تابعداري ده وتعمل صالحا او نیک عمل وکي نؤتها اجرها مرتين دې ته به موږ د دې بدله ورکو دوه کرتي یعنی نور زنانو ته یو ځل اجر ملاويږي دیو ته به دو ځل اجر ملاويږي واعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی د موږ د دې لپاره رزق کریم بهترین رزق په دې ځای کې دا دو ځل اجر چې ملاويږي نو یو خو زنانه ته د خپل خاون په اطاعت باندې هم اجر ملاویږي د یو عام خاون اطاعت باندې زنانه ته اجر ملاویږي دلته یو طرف ته خاون دی دا هغه اطاعت شو بل طرف ته رسول الله دی دا هغه اطاعت شو نو اجرم ډبل دی دغنا اجر دی د خزو حقوق تاسو ټول اوریدل چې زنانو حقوق دي په خاون باندې حقونه دي او په خپلو وروڼو باندې هم حقونه دي او په خپلو بچو باندې هم حقونه دي دا ټول حقونه خو د دې زنانو په خپل خاوند هم حق دی خو د دې سره سم د خاوند هم په خزو باندې حقونه دي چرته داسې نه وي چې تاسو خیال دار راشي چې بس ټول حقونه د زنانو دی په سړو باندې او د سړو هیڅ حق نشته دی نو زیات حق د سړی دی په زنانه باندې د زنانو خپل حقونه دي او د نارینه خپل حقونه دي په خپل خپل زیو په خپل خپل مرتبه کې د دواړو حقونه دي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې خزو ماغه شان حقونه دي څنګه چې په دیو باندې دي مطلب دا چې دا خو انډرسټوډ خبره ده بدیهی خبره ده چې د خاون حقونه دي په خزه نو فرمایل د دې خزم هغه شان حقونه دي هغه عمر څنګه د سړی په دی باندې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاوند د نافرمانی او داغه د سرکشی په باره کې سخت تنبیه یو ځل زنانه او تور کړل د زنانه او مجلس ته جدا یو جدا اجتماع د زنانه او شوی او هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب فرمایلی او زنانه د دین یې راولې وی چې تاسو غره خیال وساتئ ځکه ستاسو اکثریت زه د جهنم په اور کې وینم او هغه په دې وجه چې دیو کفرانی عشیر د خپل خاون نافرمانی کوي او ناشکری کوي او دا غي تشریح بیان کړل چې په تاسو کې یو کسه یوازې په خپل کور کې هغه ته الله د دې خاون په نوم باندې د دې خاون په وساتت یو سهاره ورکی خاون یو سهاره ده یو مضبوطه سهاره ده د خپلې ښځې لپاره بیا همدا هغه نه تاسو ته الله اولاد درکړي هغه ستاسو لپاره یو قلا جوړ شي خو بیا چې کله تاسو لګوندیم د خپل خاوند نه داسې یو خبره ووینئ چې ستاسو خوښه نه وي معمولي غونې کېدای شي غلطي وشي یا ستاسو په حقوقو کې څه کمی وشي نو تاسو فورا هغه ته ووایئ چې ما رأیت منک خیرا قط چې ما خو اړستانه څه خیر لیدلی نه دی هلن کې ډیر خیرونه رسیدلی دی ته نو دا لویه ناشکری ده او د خاون ناشکره خزه به ګوره جنت ته نزي دا ټول خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تفصیل سره مونږ بیان کړې دي دلته د یخی خزي صفت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه هغه کوم یو خبره ده په پابندۍ سره او روژې د رمضان د میاشتې او د خاوند اطاعت یې وکړو نو دا د جنت په کومه دروازه چې ننوځي نو ننوځي دې ته اجازه ده د دې وجه نه زمونږ د ټولو د پاره نمونه د زنانه او د پاره نمونه دا د نن سبا زمانه به حیا خزي ګره نه دي دا لړی ډیانا او دا غي پشان دا نور د به حیاي چې کوم نمونې دي دا نه دي زمونږ د پاره نمونه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ده یو ځل ډیره سخته بیماره وه د شپې ټوله شپه په تبه کې تیره کړه سحر چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د تهجد مونږ ته پاسې ده نو چې ګوري فاطمه ولاړه د تهجد مونږ کوي او چې بیا واپس د سحر د مانځنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته راغی نو فاطمه لګیا ده میچن ته وربشي ور اچولي دي او میچن کې اوړه جوړوي. حضرت علي رضي الله تعالی عنه ورته وايي، مه کوه فاطمې مه کوه، تا ټوله شپه په بیمارۍ کې تېره کړې ده، هم په دې کې د خاوند لپاره هم یو نمونه ده چې کله زنانه بیماره وي او په تکلیف وي نو بیا په کار ده چې هغه ته دا کارونه وانخلي بلکې د کې رعایت وکړي ورسره په خپله مدد وکړي. فاطمې مه کوه بیماري به دې نور هم زیاته شي. خدا زمونږ او ستاسو د پاره چې نمونه ده دا سیدت النساء اهل الجنه د جنت د خزو سردار دا ورته سوای علی د الله عبادت او ستا خدمت زما د مرض بهترین علاج دی دا الله بندگی او عبادت او ستا خدمت زما د مرض بهترین علاج دی زمونږ د پاره نمونه دغه دی د خاون په اطاعت کې ستا عبادت دی او اجر ملاویږي او په خاون باندې چې کوم حقوق دي نو هغه د غزي مداري چې هغه ادا کی نو دلته د پیغمبر به بیان تعالی د دوچن اجر خبره وکړه چې تاسو به دوچن اجر دوا اجرونه به ملاویږي ځکه اطاعتونه دودي یو د خاون اطاعت دی او بل ورسره د پیغمبر اطاعت دی یا نساء النبی د پیغمبر د خزو مقام او د بیبیانو مقام سره الله فرمایي مخاطب کړي دي د پیغمبر بیبیانې اے د پیغمبر بیبیانو لستنک احد من النساء نه تاسو پشان د نورو خزو پشان د یو د نور خزو نه تاسو مقام بل دی تاسو د پیغمبر په کور کې تاسو د پیغمبر د هغه پیغمبر چې هغه د ټول امت لپاره نمونه ده او دا هغه کورم د ټول امت لپاره نمونه ده نو تاسو ته پکار ده چې د خپلې ذمہ داري احساسي نه تاسو د پشان د یو د نورو خزو ان تقیتن کچرت تاسو تقوا اختیار کړله او دا الله اطاعت مکو نو تاسو مقام بیا ډیر اوچت دی خو پته ولګی دا که تقوام پرې خو دله نو بیا تاسو هیڅ مقام به پاتې نه یي فلا تخضعن بالقول بیا هدایت دي نصيحتونه دي فلا تخضعن بالقول نو تاسو نرم او نازک خبرې مکوئ ټلیفون اوچت کړي نو خبره کولای شي خو آداب د دې خبرو هم وښودل هغه آداب څه دي چې خبره به نرمه نه کوئ لچکداره خبره به نه کوئ نیک سړي ته خو د دې لچکدارې خبرې هم ستا اثر به ونه شي خو یو هغه سړی چې د هغه په زړه کې مرض ورپکې دی او هغه همیشه همدغه شان خبرې وي اصلا نوره غلطه پیدا اخلي نو بیا به تکلیف ته ته درکي او بیا فرمو وقلنا قولا معروفا او وای خ خبره صفا او سیده خبره د دې معروف نه مطلب داسم نه وي چې داسې په غصه باندې او داسې خبرې کوي لکه چې بالکل سب بل شان ته روي چې اش داسم نه خو چې نرم او لچکدار خبره نه وي تاسو دا وایي چې مخکې زمون په سوره نور کې د پردي بیان تیر شوی دی او هغه کې مونږ د دې وضاحت کړو چې مخ به زنانه پټۍ چې کله بهر ته وځي اجنبیانو خوا په خوا باندې چې ورځي یا د خپل کوره بهر ته وځي نو ټول اجنبي خلک دی نو دا به خپل مخ مکمل پټوي دلته د نرمې خبرې نم الله تبارک وتعالی مؤمنان زنانه منع کړي دي چې نرمه خبره به هم نه کوي لچکدارې خبرې به هم نه کوي ځکه د دین نقصان جوړیږي نو ظاهره خبره ده چې دا نور ټولې خبرې خو د دین وروسته دي خو دې تم تاسو سوچ کوئ کم دین چې زنانه د عام په عام حالاتو کې د لچکدار او د نرم او نازک خبرو نه منع کوي هغه به څنګه د دې اجازه وکړي چې خزي او سړي د یو ځای په مخلوط ماحول کې کینی دا مخلوط مجلسونه چې پای کې نارینه او زنانه نه خزي او سړي ټول یو ځای د یو بل سره خبرې هم کوي یو بل سره شپ شپ هم لګي هغه دین بس د دې اجازه تو کی چې زنانه دې په ډای او سرویس کې کله ډری کوي او ټول شپه د سلويخ 50 کسان پردي سړي ناس دي د د هر یو خاله ورزیو دغه خدمت دي کوي هغه ته دی وبور کوي او هغه ته دی چې څه ضرورت نو د دې ټول شپه وي په گاډي کې یو دلی یا یخ دی او کله به سوق تنګیم که څوک غلطه خبره هم کوي خو دې ته تربیت به تا ورکړی چې ته به ورته خاندې او ته به داسې خبرې کوې چې خلک درنه خفه نه شي هغې دا دین به څنګه د دې اجازت وکړي چې دا زنانه دې بیا هېڅ یوازې فضایي میزبانه جوړه شي او دا په مختلفو ادارو کې د پردو سړو سره یو ځای کینی او دا بیا په سټیج باندې کله د چا خزه جوړیږي او کله د چا مور جوړیږي او کله د چا لور جوړیږي کله د چا معشوقه جوړیږي او دا دی مختلف کردارونه ادا کوي دا دین د عصمت او د عفت دین دی د پاک دامنۍ دین دی د معاشره زمونږ ډیره پاک ساتلې ده د زمونږ ژوند زمونږ بدن زمونږ اخلاقی صحت او زمونږ د جسمانی صحت دواړو خیال ساتلې ده دیو جنا د نظر د بچ کولو په حواله باندې مونږ کوم تفصیل بیان کړو کاغم ستاسو په ذهن کې نو اسلام د عصمت او د عفت دین دی، د پاک دامنۍ دین دی، ټول تعلیمات زموږ د ژوند د پاکیزه جوړېدو ذرایع دي، فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن او په آرام او په احترام او په وقار کېنئ په خپلو کورونو کې، ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. او تاسو د جاهلیت د زمانې په شان په ډول سینګار په نازو نخرو او کاږه واږه تلو باندې بهر مه راوځئ. تبرج دا بارجه هغه کشتۍ ته ویل کېږي چې په سمندر کې روانه هغه بادباني کشتۍ او د لرې نه ښکاري ځکه د هغې هغه د کپړې پرده ډېره د لرې نه ښکاري دې ته بارجه ویل کېږي. تبرج هم د دې نه دی داسې په ډول سنگار بهر مراوځي چې د خلکو لپاره ځان داسې پرکشش جوړ کې چې ټول خلک تاسو ته تماشه شي دا د جاهلیت طریقه وا د اسلام طریقه دا ده چې بغیر د ضرورت نه بهر مراوځي په کور کې ستاسو احترام دی ستاسو عزت دی دا د بهر چې څومره ذمہ داري دي دا الله تاسو له نه درکړي خلک وایي مغرب خزل حقونه ور کوي د حقوق النسوا په نوم باندې دا مختلف تنظیمونه لګیا دي موږ حقونه ورکوو حالانکه په حقیقت کې دی حقونه واغستل دا غوینه دا کوم حق دی چې زنانه ته الله دا ډیوټي نه دا ورکړي چې ته مزدوري کې ته په دکان کې کې نیو مارکیټ کې بغرزیو پلانې ځای کې به ملازمت کې او دا بچول به رزق هم ګټي دا الله دا ذمہ داری نه دا ورکړي دی وای دا بوج بم پتا دره چودا بوړي دا ستا حق دی نو ذمہ داری خو حق نه په حقوق او په ذمہ دارو کې فرق دی حق دی چې ماته سمراعات ملاو شي ماته سکون ملاو شي ماته اطمینان ملاو شي یو زه خوشاله شم پاغي باندې نو دیو شپه ورځ مزدوري ولا ورکړه په ډیوټي باندې ودروله د نارینه په ځای باندې وې دا مونږ تعالی حق درکړې دی او دا د زنانو حق دی چې دا به بهر راوځي او آزاد به ګرځي اسلام وی چې احترام او عزت او د دې د حفاظت خبره کړې ده دی وجنا دا خپل ټول کپڑے او لپټي او صادره مادر ټول وګرځوا بهر تروزه چې دا ټول نارینه ستاسو نه مستفید کیږي او چې د دې څخه هغه در سره کوي خبرې در سره کوي او کې اختلاط د مجلس یو کده هر ځای تاسو تبس د دې تاسو بهر راو دا تاسو حق دی دا حق دی د زنانه له لوپټه کوزول د دې حق خو نه دی، دا خو د دې لوی توهین دی او د زنانو نه د تشهیر کار غستل ستا د اشتهار ذریعہ زنانه خو نه دي کنه دا د دې لپاره چې دا د اشتهار ذریعہ دا به د نمایش ذریعہ په ټلویزیون کې هم د اشتهار ذریعہ زنانه یو ستا په ساين بورډ هم د زنانه تصویر یو د صابون په ډبی باندې هم د زنانه تصویر یو د ټوت پیس په ډبی هم د زنانه تصویر او چې هر تشهیر د سشي کې نو پای کې به خامخا د زنانه او پرکشش تصویر لګیدلې دا زنانه خود اشتهار ذریعہ نه دی الله پیدا کړی تاسو لپاره دا د نمایش ذریعہ خو تاسو لپاره الله نه دی پیدا کړی دا تاسو کې لونی خو نه دی د دې ځان له یو مقام دی ځان له یو حیثیت دی ځان له یو حیثیت الله ورکړی دی او قران کریم په خپل بیانې چې په اعمالو کې په عباداتو کې زنانه او نارینه دواړه یو شان مقام دی اجر د زنانه او اجر د نارینه دواړه یو شان دی اوس هم دا آیت نه را روان دي نو دا د حقونو په نوم باندې چې څومره تحریکونه چلیږي په اصل کې دا د ظلم تحریکونه دي دیو د زنانه او نه حقونه اغستې دي د زنانه او نه موروالی اغستې ده خوروالی اغستې ده خزوالی مغستې ده لوروالي مغستي ده، نه مور پرېښوده زنانه او نه یې خور پرېښوده، نه یې لور پرېښوده او نه یې ښځه کړه، بس دا ګرل فرینډ جوړېدای شي، د دې نور هېڅ حیثیت نشته دی، اسلام د مور په حیثیت چې کوم حق ورکړی دی، د لور په حیثیت چې کوم حق ورکړی دی، یا د لور په باره کې د لونو د زامنو په باره کې دا خبره نه ده کړې، یو ځل وفرمایل چا چې درې لونه وې د چا او درې واڼه وساتلې، تربیت یې ورله وکړو او بیا چې بالغ شو نو په ښه ځای کې د دیو رشته وکړله، دا درېواړه لوڼه به د ده د جنت ته د تلو ذریعه ګرځي. نو یو سړی راپاڅېد، د هغه دوه لوڼه وې، نو وې یا رسول الله که د چا دوه لوڼه وي، نو فرمایي دوه هم. هغه راوي وايي، داسې څوک نه و چې د هغه یوه لور و چې هغه پاڅېدلی وی او سوال یې کړی وی چې که چا یوه لور وساتله، تربیت یې ورله وکړو، بیا یې په ښه ځای کې د هغې رشته وکړه، دا به د جنت ذریعہ نو که دا تپوس چا کړی وي نو رسول الله به دا ویلي وي چې یو هم نو لور خو د جنت د تلو ذریعہ ده ته په خپکیږي ولی ته پریشان کیږي ولی خدا ټول حقونه په دې حیثیتونو باندې دي یورپ او مغرب او د حقوق نسوا ولا ټول دا حیثیتونه ختم کړی دي نو چې تاغه حیثیت ختم کو نو حق راغی د کم زینا په کم حیثیت به حق ورګي نو د عام خزي په حیثیت بیا دی مو حق نه ورکو او حق ورکنو شي ظلم اخر پښتو کې خلک وی چاته خبرې کولې نو ورانه شوې تن اخر کې ورته وی یره وزنن حیران و نیمه وې مې تا ته راضی ماته نو دی وی مو ورکو حقونه او په ځای کېږي ظلمونه د دې تاسو متوجي اوسئ ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاة او د کولو کارونه څه دي؟ واقمنا الصلاة لمونځونه قایم کړئ، وآتینا الزکاة او زکاتونه ورکړئ، واطعنا الله ورسوله او د الله او د هغه د رسول خبره ومنئ، انما یرید الله یقینا الله غواړي، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، چې ستاسو ناپاکي لري کی ستاسو نه هر قسم ناپاکي ګناهونه بدای خرابې ټول ستاسو نه لري کی اهل البيت اے کوروالو یعنی د پیغمبر بی بیان مخاطب دي ويطهركم تطهيرا او تاسو خپاک کی تطهیر ان تاسو پورا پورا پاکیزګی تر کی تاسو له الله دا غواړي وذکر نو تاسو یاد کړئ ما هغه سیتلا فی بوتکم من آیات الله دا الله آیتنا والحکمت او حکمت یعنی قران او سنت ان الله کان لطیفا خبیرا یقینا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې سوال وکړ یا رسول الله سړی همیشه ذکر کیږي او د زنانه وړو ذکر نه راځي اگر چې سړی ذکر شي دا ټول پکې مراد دي نه زنانه هم دي ام المؤمنین چې دا سوال وکړ الله آیت نازل کو ان المسلمین والمسلمات